او د بابا غ منخت به خلاص شوی و زکات به سره پاتیو نو به راواغسته ولا به ورک وای چې دای رانه خپه نشي زکه ک الله خپه شي گزاره کوي خدای ګوره خپه شي بیا گزاره نه کوي سا ما يحكمون ډیر بد دیغه چې دای کمی فیصله کولی قتل حقیقی ته مراد دی لکه دی وخت کې چې خلک د حضرت حسن او د حسین رضی الله عنهم په نوم باندې شیعاګان ځان وځي یا قتل حکمی ته مراد دی بچی وې داغه د پاره وقف کړل وې ته دا منجو دربار صفا کوا را صفا کوا او د دې منجوري کوا نو دا قتل حکمی شو کنه شرک مبتلا په خوا به چې چرګ لال ک نو د چرګ سر به چې دینو چې د چا په پلار ژوند دی او ناغله به نه ورکو وای کدا اوخري نو د پلار به مړ شي یتیم به کته پلار یې مړ دی نو دا دی اوخري خیر دی دا ټول غز په ذل کې سی وی قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله اوس دا الحمدلله خلق پوه شو اوس تش سرونه راوړي او ځان له پاخه کی نو بیا را نه ریږي چې ګنې پلار به مې مرشي خپیر شرګان راوړي او پاخه کی دا نه وي چې زما بخ په ماتې شي اوس دا نه ریږي دا په خوا دا شرکیات دی په جاهلیت کې وو هغه بخپل نونه هغه وجل او ژوندې به خولې یقتلون بناتهم لاجل الحمیه د غیرت په وجه باندې به خپل نونه چې دنه وجلې قرطبی دې ځکه هغه واقع علی کلی دا چې د رسول الله سلام په مجلس کې یو سړی او اکثر به خپناست نبی علیہ السلام ته ورځ وی چې ته ولې داسې اکثر پریشان او خپای نو یا رسول الله ما نه یو ګناه شوی ده نو هغه را یاد شي انو زه بیا سوچ کوم چې دا به ما ته الله معاف کیو کنه وای سجرم در نه شوی دی وای زوم داغي خلق نو ما چې ما خپل لور هغه وجلې و نو یې څنګه دی وجلې وا وای زما لور وشوا واغه ډېر خپلې وا نو ما ته زما خزه ډېر مینت او زاری وکړل او ما ته ویل چې دا وجنه ما او دا به لوی کو او دا به زمونږ لوري نو ما دا غي غمینه تو منا او ما غلور پرې خدا غلوې شو بالغ شو نو بیا چې لوی شو نو زما زړه دا نه منل چې زما لور څنګه زبل چاته واده کما او دا د داغه خزی زما غیرت دا برداشت نکاو او دا مم نشو کولای چې دغه شانه په کور کې لوی کما او چاله ورکو منه او اسی دی ګرځي او دا مم نشو برداشت کولای چې چاله په نکاح ورک نو لکه میدار آلل چې دا بمړه کومه نظام می خزه تموي چې زما د پلاني ځای له خپلوانو کرم او دا بم بو زما دا ډیر وخت نه راتلی نو چکر به ولګي نو کور والا هغه تیار کړه خې سنبال کړه ځکه چې څوک زی خزان سنبال کی او ما ته وی چې دا بوزا خو ما نه وعده واغستې لوزونه را نه واغستل چې ګورې دې ته به تکلیف نه راسي بوې ز چکر ورکو بیا راولا او ما مو سره دا لوزونه وکړل چې او زبر دې ته غږ نه کوم چې کله لاړو شاړ ځنګل ته ورسېدو نو پای کې یو شاړ وی او جوور نو ما دا خپل لور دا کوی خواله راوستا او پای کې مې ورزوله نو دا په ما پوه شو نفل تزمتنی د مان الله ستاو کړل او چغې جوړې کړې ما ته وی چې پلارا ته ما باندې سکه ما ولی وجنې زما جرم سده نو جړلې نو ما د دې پاغي جړا تر سره باندې راغې او نو ما پرې خدا را روان شو چې لګ را دی خوا شو نو بیا می هغه غیرت پر راغې چې اوس خو به ته بوزې نو بیا به شرمې چې ساتې نو نو بیا می راونی ولا بیا را تاغه ډیر مینت او زاری او جړا جړاو پر یادو کنو بیا می له خپه شنو پرې می خدا نو چې لګ دی خوا شم بیا مې پزړاغه جاهلیت غیرت راغې نو راو مې نیولا او دا لور دا مې کوی ته غرزول نو دا ما ته وی چې پلارا زما جرم سره چې تما وجنې تا نو زما مور واده نه واغستې او تما ولی وجنې نوې بس ما غږ نکاو او دا لور می ونی ولا سر می ولا خکته کو په می د بار نه ونی ولا خکته می کوی ته ویشتا چې کوی ته پرې وتا لاندې د کوی نه هغه چغه والے چې ابو تا زو جلم زما سجرم او سنقصانو زاغه وخت پورې ولاړو ما تر سوچ هغه چغي والي نو ما وی چې اسنه بیا راو کې ژوندۍ چې کله چغي بشوي مړ شو زه دا غین را روان شوم نو جاهلیتو پړکه خوشاله مچ د غیرت کار مې وکړ د یو شرم نه میزان خلاص کړ هوس چې زه سوچ کوم اسلام مې راوړ چې ودا خو ما ډیر ناروا کړی دا خو ما ډیر زیاتې کړې دي نو اوس زه پریشان یم چې دا ګناه به الله زما معاف کی او کنه نو رسول سلام ته چې دا قصه کوله نبی علیہ السلام او صحابه هغه د سترګو نوښ کې روانه وي چې دومره ظلم نبی علیہ السلام ورته وی وی دا به تا ته الله معاف کی زکه تا ته د جاهلیت په وخت کې کړی دی خو لکه دا ډیر ظلم کړی دی نو دا ظلمونه په خواو لونه به وجلې خیراتی به چاله ورکولې یو شی څوک نه ورکي یو نور خیراتی ورکي وای بس دا خدای په نامه ورکوم خدای په نامه خو یو زر روپۍ کته چاوي چې ورکنه به نه ورکي او دغه ورکه خدا تاسو سره قیمت نشته قدر نشته کنه ساتلې د تګران دی نو دا د خدای په نامه چاله ورک د خدای په نامه چې دا ورکه په دې صدقه او کدا د خدای نوم دی خرچه په وکا لوی کا سپک ورته مګورا دی ل خپل حصہ ورکا دا د خدای رضا ده دا نه چې ته دا چاله د خدای په نامه ورک نو دا په جاهلیت کې داسې وو زمون پښتانه دای کې وجن نه خود دیم داسې کوي چې لکه نو ولې سور کوي نه څه خبره مني نه سه اختیار منی په کور کې دا بس چې په خپلار کور کې نو د مور او پلار غلام او د ورونو او د خويندو غلام او خادمه چې د خاون کور تلاړ نو د غي خادمه هیڅ حیثیت نه منی هغه دا اختیار نو چې هغه په کټ کې کې ناستلې و اب پزما کا ناسته وي شرم دې سړی دی اوسم چې سړو تر سو ډوډۍ نه خوړلې او چې ته ختمي پروګرامي نو خزه کې 2 بجې او 3 بجې ناشته به د خزو غریبانو ورڅ کې بس کاروان نا سپک بنا ګوري داغي خپل حق دی د سړی خپل حق دی هغه له چې اسلام کم حقونه ورکړي دي نو هغه ولا ورکا او چې اسلام نه ورکړي نو ځان خسړې مو جوړوا چې لکه د نور خلکو وای مونږه مساوات غواړو خزه او سړی یو شان کې مساوات پکې نشتا خو لکه چې کم حقونه دي نو هغه ولا ورکا هغه چې په دې ځمکه لکه د سفر خوريږي لکه انګورو او دا نور باغونه د خټکو خربوزو اندوانو او دویم هغه چې هغه په خپل طاقت باندې نیغ ولاړی لکه دا نور څومره ونی چې دي چې هغه په مون باندې ولاړی نو معروشات سفر والا باغونه غیر معروشات هغه چې هغه سفر پشان خوريږي نه بلکې نیغ ولاړی لکه د عامه ونی دویم یو قرائت پکې د سیم دی مغروسات و غیر مغروسات نو مغروسات معنی اغا چې کرلې شوی او غیر معروسات اغا چې اغا کرلې شوی نه په خپل راختی نو دوه قسمه باغونه دي دونو یو هغه چې د خلکو باغونه کرلی دي بوټي راوړي تخم راوړي وی کری او داغه نه ونی جوړی شي یو هغه چې چانه دي کړی له الله په خپل قدرت خېجولې دي غرونو کې څومره نختر دي خونان دي سیړې دي نور بوټي دي میوه بوټي دي الله په خپل قدرت راخېږي نو دا دوه قسمه باغونه دي زکات ته اشاره ده چې زکات ته ورکوا واتو حقه او کداغه وخت کې لکه تا ته دا اندازه نه لګي چې څومره ورکم نو واتو حقه یوم حسواده ورکوي تاسو حقه حق د چا حق د دی الله پرز د لو داغه باندې دین مراد نور صدقه ده باغ کې لګیای خټکی شوکې اندوانی شوکې او غریبانان خلک شته چې داغه باغ نشتا نو زکات خو به بیا روسته کله ورکې نو دغه لتی ورک کړه ورا شیندوانو یې سا خټکې وې سا او خرزان لا نو دا په دې کمیږي نه الله بدل پکې نور برکت واچي دا د زکات نه سیوا غ صدقه شي لګیای د ونو باغ دی دی امرود دی مالټی دی سیوان دی انار دی هغه شوکه نو چې کم غریبانان دي چې داغي باغونه نشتا هغه لته ولېګا پټی کې لګیای سبزی دی کرلې ده او هغه شوکه او پټنونو ټنونو گاډي دی ډکه نو کې یو غریب لري تلګونه ولېګل نو څه چل بوشي خر دا څه شری ټنډه دا ستا الو دې پیپر دی هر شي چې دا څه سبزی دی کرلی نو هغه نه ورګه کنه واتو حقه یوم حساده الله بدل پکې برکت واچي ولا تسرفو او شرک مکوي زیاته مکوي ان کبیر کې امام رازی وی شرک مکوي وسم خدر خلق سرمنه استعمالی زمون خلق خو بس سرمنه سپلی خوخي خو نور د سرمنه استعمال په چل باندې نه پیږي هغه مخ ورځو کې مې ویډیو کتله د دې سرمنه نه چې کم کټونه جوړیږي هغه د ټولو نه ګرانی هغه کس پکې وای چې د 50000 پورې په دې کې موږ سره کټ شته او دا یو کټ چې دی زمنګ بابا وای چې دا زمام نشي چې دا سونه مخکې جوړ شوی دی چې صحیح بازوګان او خپې چې مات دنه نشي او دا د نور او د سپونه بچ ساتي کنه بارانونه ځکه سپی ګوره خوري انو چې دینه بچکې نو دا تب بوډا شي حکت نه زړیږي دا ډاکټر صاحب ډیر استعمالي کړی دی د په خوا د سرمنو کارم کړو لکه کنه د موږ به ناړې جوړولې ناړې څه ته وایي پړې پړې به ته خپړې به ته پړې راته یاد کړې دا خلک را وګرځي د کر پزما کې داسې واچي او بیا په چاړه راکاږي په ولاړ اعلان نه کېږي نفل به د لورانه کړي یو ټوپی وو کنه اوخ چې دینو هغه نهر دی په دې مړی کې چې وې دی ځکه نو هغه ولاړی او وینې تی ویږي بس راو ورځي او نور سارو کې ذبح ده علاله به صحیح طریقه باندې خو هغه داسې نه ده په عربی کې ازواج زوج هر مذکر ته وایي چې داغه مؤنث او هر مؤنث ته وایي چې داغه سي مذکری نو دلته اته مراد دي نو اته کې مذکر ځان له مؤنث ځان له ثمانیت ازواج جوړي سلور دي دا رد دی پاغي خلکو چې کله به ویل دا نر به منګه خورو او خزه به نه خورو کله ویل دا مړ به داس خورو نو الله وی دار ته وای ک نران حرامي او خزه جایزي نو تاسو بیا بحیرا صاحبہ وسیله د وخانه ولی په ځان آرام ولی او کچر ته مؤنث جایز او مذکر ناروای نو تاسو حام ولی په ځان حرام وو خو نه الله دا خزه و حرامه کړي و نه نر دا تاسو ځان نه په ځان حرام کړو کنه او اثبات د حر هغه شیاو چې الله رام کړی الا یکون میتتن مگر دا چې وی مردارا نو سوال راځي چې دلته کوم محرمات دي دای دا حصر په کلمه ذکر کړه لا اجدو فيما اوحي الی محرما حالان کې محرمات خو نور مشته کنه دینه بغیر نو جواب دارې چې دای کې حرمت سخت نو زکه دا په حصر راوړل غفور الرحیم بخنه کونکي او رحم کونکي دی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر اوس بیان دی د تحریمات الهیو چې الله پاک مشیا حرام کړی او دا الله حرام کړی دی د وجر ظلم د يهودونه ربط د مخ کې سره دا دی مخ کې هغه محرمات بیان شو چې کم الله حرام کړی او دا دواړه د یو بل نه بیلی بیلی خود اوخ پک تاسو ګورئ نو دا ټوله داسې یو خپړه ده او ای کې مینس کې چاو نشته چې یو بل نه جدای هغه پردې مردې مینس کې شتا د دواړو نکونو تر مینځ نو د اوخ واخه الله په دې حرامه کړي و دارنګ بتا مرغابی وګوري نو داغي دا ګوته د سید او چرک پنجه ده د مرغه پنجه ده نو دا نری نری ګوتی دي داسي خو د مرغابې هغه د یوې ګوتې نه پنج نه تر دې بلې پورې سي پردې دا غې نه تر بلې ټول داسې پرده غونه تاوي نو دا په دې باندې بنده و ناروا و دغه شان مې مې چې دینو د هغه هم دا وزر چې دینو نری نری پردې د سړي پکی کنه نو د مې دا غوخم په دې باندې بنده کړي او بیا روستا اول کې جایز و واز د په حرام وي نو دای با غواز دی ویلی کړي او هغه ډل به بیا خوړل که چا به وتویل چې دا واز د حرام ده نو دا اوس واز ده دا کدا ډل دی ته پستر ګړون دی زه خو واز ده نه خورم واز ده خو بالا و چې د کچا واز نه می چک وو او خوړل می دا خو کچا واز ده خو زه نه خورم دا خو ما ویلی کړل او غینه می کسکر کې لری کړل او تش وړی دی نو سودا جایز دی کنه دې ته وای واز ده نه وای عقل به دا سکار وک چې هغه واز ده به خرڅ کړه په پیسو باندې نو پیسو باندې به ځان له یو شی بل شی واغست او هغه به بیا استعمالو نو کچا ورته ویل چې لکه دا پیسې خو حرام دي واز د الله حرام کړي نه نو دا زو واز د خرمه کدا ځان له مچ دنو دال راوړي دی هغه خرمه او یا مې ځان لچ دنو غوخه راوړې دا غه خورم نو لکه د واز دی په پیسو جوړول نو پیس واز د خو بل څو خوري زه خو هغه نه خورم مال خو سپا پیسې را کړې دي پیسې خو الله مونږ باندې نه دی بندي کړي دا څه به خبرې کولې لکه شراب الله حرام کړی دی او سړی شراب خرڅي او پیسې خوري زه خو شراب نه خورم زه خو پیسې ځان له استعمالو دا سه چل ول به په دروغ جوړ کړو خو لکه دا ځان له دوکي ورکول دی الله له دوکه نشه ورکول مشرکانو ته چې بچاو ویل دا کار مکوي دا شرک مکوي دا حلال شزونه په ځان مه حراموي یا حلال په چل ول مجایز کوي دا حرام دی به ویلا تاسو ته دا پته نشته دی بنده چې سکه نو د الله په خوخه کوي او د الله په اراده کوي زمنګ دا بی دینی زمنګ دا شرک دا د الله خوخ دی کله الله خوخه نه و نو موږ به کلم د سینوي کړي په دې پوه شوي دا ډیر دهریان داسې وای وای تاسو چې وای چې بنده د الله د اراده نه او د حکم نه بغیر بل څه نشي کولای نو که غل غلا کوي دا په مال لا پاک کوي چې ملک الله مال ولې دې توفیق راکو که زنای زنا کوي نو هغه بم دا وی چې دا په مال لا پاک کوي ځکه چې د الله خو خانینو ما په زنا څنګه کړي وي الله به زنه پر خدای دیتا یو سړی بل شرک کوي کفر کوي بدعات کوي بدار صد الله خوخ دي کني زب الله طاقت به را لده دی بیان ویرا کړي کنه نو په دې خبره ځان پوي کا په دې تلو تلو کې دا ځان سره نوٹ کا چې مشیت د الله دوه قسمه ده یو تویل کیږي مشیت ارادي او دویم تویل کیږي مشیت رضوایی مشیت ارادی دی توای چې الله غواړي چې څه شی پیدا کړي نو هغه په خپل اراده او په خپل خوخه پیدا کړي او مشیت رضایی دی ته وای چې د الله یو شی خوښ شي نو پیدا کړي اراده مستلزم رضا لنی لکه مثال څنګه دی شیطان چا پیدا کړی دی الله پاک شیطان د الله خوښ دی نه کفر چا پیدا کړی دی الله خوښ دی نه ولا يرزو لعباده الكفر او بانا دا کی چې زما شرک د الله خوښ دی دا دروغ وای که شرک د الله پاک خوښ وي نو الله به د شرک پرد پیغمبران نه را لېګل الله به کتابونه نه را لېګل مشرک له به عذاب نه ورکو نو چې دا ټولې خبرې کړې وي نو دلیل د دې چې د الله خوښ نه دی او دا الله پاک دې بندل اختیار زکه ورکي چې څوک شرک کوي څوک کفر کوي چې دا امتحان دی په بنده باندې کنه دا اسباب ول الله بن کې چې صد الله خوخه مکه بنده کوي بل نشي کوله نو بیا خدا پته نه لګي ظاهر کې الله ته خو پته خو ظاهر کې چې دې سړی دا حکم د الله د دی وجه نه منل دي چې لکه دې دا طاقت پکې الله ختم ک کنه دا د الله د دین د وجه نه او د الله د مینې د وجه نه منل دي خیال دې لکه مثال به داسې شي اوس روزه دا کنه مونږ ټول روزه الحمدلله نیولې ده اوس ګوره خوراک شتا او بد غره د ټینکی ډکره دوبونه وبشتا اور سشتره او تا ته لګم لګیدلې دا کنه او تندم درته ولګي او ته تر ما خامه پورې چې دین روزنی سي نو دا د دې معلوماتو شو چې ته سي د الله په دین مې نه هر سشته خو ته نه خوري چې الله رضا شي اوس ته په یو داسې ځای کې چې پاغه ځای کې نو بشتاو نه خوراک شته شاړه کوټه کې چا بن کړي او تر ماخامه پورې تعلقه تیر کړله دو کسانو روزه لوګه تیر کړل یو وای چې خدای ما د کوټې نه بار کې نو ډایرک په دې وبو ورغلې ما ایا و ډایرک په دې خوراک ورغلې ما بل وی کې بار مم کې دغلت وسري او بریش خو زینس کما زکه زما روزه ده ډوړی نه خو ظاهر کې د دې دوانو پته نه لګی چې د الله د پاره کم یو ونی ول او د دې مجبورۍ نه کم یو ونی ول دا پته خو بالا لګی دا چې دوانه بهر نو الله ته خو ښکارا کېدل خو خلکو ته خدا نه ښکارا کېدل کنه نو دا الله اختیار بندل ورکې امتحانن ها نو نو اراده دا مستلزم د مشیت نه ده ټیک شو لګنه دا ابن مسعود رضی الله عنه وای سوک چې دا اراده لري چې دا د رسول الله سلام وصیت ته وګوري هغه وصیت چې پاغه د رسول الله سلام مہر لګیدلو نو دا آیاتونه دی ولولي نو الله تشرکو به شیئا لفظی معنی دا دا دای حرام کړی دی دا چې شرک مکوي دا الله سره څه شي نو دا شرک نه کولې خو نه دی حرام کړی بلکې شرک کول الله حرام کړی دی او دلته وی دا شرک نه کولې حرام کړی نو چې شرک نه کولې حرام کړو نو شرک جایز شو بیا خو خبر اورانه شو د دې وجه نه بچي هغه بندي وې سبب دا سوق مړی او سوق به ساتي الله وې نحنو نرزقکم و ایاهم د دې وجه نه بچي م بندوا چې سبب سوق ساتي منګ رزق تر کو تاسو تاو دیته هما دا سه آیت په سورته بنی اسرائیل کې مرাজি سورې بنی اسرائیل یو درشتمه ایت لګو ګورئ 15 سمه سپاره سورت بنی اسرائیل آیت 31 یو دیرش الته ویلی ولا تقتلوا اولادکم من املاق او دلته وی خشیت املاق یو فرق شو دویم الته ویلی نحن نرزقکم و ایاهم او دلته وی نحن نرزقهم و ایاکم الته کوم مقدم دی او دلته هم مقدم دی صحیح شو په دې کې څه دغه دی فرق دی وجه صدا اصل کې علما لیکلي دي په دې سورۃ الانعام کې هغه مور او پلار یادې چې هغه اوس غریبانان دي او بچي وجدي نو من املاقی وی او الله ورته وی نحنو نرزقکم ته د دی وجه نه بچې مړکې چې دله به ډوډۍ سوک ورکې نو تاله سوک درکې ځان باره کې سوچو کا نحنو نرزقکم مونږ تاسو لم رزق درکو نو چې تاله کم الله درکې و ایاهم او غیله به مغه ورکې نو دلته هغه والدین چې هغه کم دي غریبانان دي دي انعام کې هغه ته وی چې بچی مو وجنای او سورته بنی اسرائیل کې چې راځي نو هغه هغه مور او پلار دي چې هغه سړي مالداران دي اوس خو د یری دولګي یره نه ده خو خشیت املاق رستو دا یره شتا کدا سه حالات کنا نو دا خلک مخکنه لګي کنه 2024 کې به حالات ډیر خرابي نو 24 غزه پس ټیلوګه سو به تیر شنو 25 کې به بیا داسې داسې کیږي او بیا به بیخي کار رواني کنه نو بیا چې 25 راشي نو بیا مې سم نه نو دې سر مخ کې نه دا خطرې نو الله وای چې تا اوس خو مالدار خو ته وی چې لکه کدانو کریمی ختم شنو بیا بس کوما او کدا پلانې کاروبار خراب شنو بیا بس کو ویاکم او تعالی هم زدر کوم نو ځان د دولګي منډه کو د یاري نه او بچي وجني چې دون تکړه نه زبر ته چلو خې مداسه وکړ اگر چې ګناه ده خو زم پیغام چې ته نه کې کنه چې ته دا بچي وجني نو درې نه ځان مړکا زکه تا عمر خوړلې دی او هغه بل نه وی راځن ځوانان کیږي نو خلک زړې ونی وي نوی پریدي وي دا بچي وي دا بخښي کنه نو کته دومره خامخا د یری نه د ولګي نه یریږي نو دا زاړه د ځان مړکی دا بچی به راغټ شي ځکه دا زړه ځان نشي ساتلی نو دا د سینا دا څنګه چې تعالی په دې زوړ حالت کې چې نه کار کوي او نه کسب کوي الله رزق درکې نو هغه له خو به خود ورکې مړه مړې کړې نو داغه په بدل کې به قصاص واغستې شي اسلام نه مرتد شو اسلامی حکومت نو چې داغه کم سوالی جواب به ولور کی بیا هم نه منې کیږي نو بیا به وځي د دینه بغیر په اسې د خو خبرو باندې مړی دا حرام او ناروا دي زمون خلک غرق په دیری چې بس ار سړی تمانچه په وړه کړی دا ار سړی سره ټوپک غاړه ته دی دویمه خبره چا زنه شي کولای غنی غرب دی خيسته طریقه دار چې لاس ورته وینځه او خپ سنت طریقه او تکینا نه خيسته طریقه دا چې د حفاظت په خیال ورشه غلط اراده ولا خاله مزه ذالکم وسواخا الا بالتي هي احسن مگر پاغه طریقه چې هغه خيسته هغه کمی نه خېدي حدیثو کې راغلي دي چې نور د مغرب نه راو خطه دا به علامه د قیامت بیا ایمان پیدا نه ور کوي دارنګي چې دا بر اوزي او دجال راوزی دی وخت کې بیا ایمان پیدا نه ور کوي دا به غلوې لوي نه خي پیدا بنور کې یو نفس ته نوې ایمان راوړل داغه لم تکون چې نو مخکنا چې ایمان راوړل په خوان نیکی یو او کې نو ستا په عمل نامه کې لس لیکل شي او ګنا چې یو او کې نو کا اندته یو ګنا لیکل کېږي او سیوا نه الله قل انني هداني ربي اوس بیان دی د نبی علی السلام د پیریانو نه رستو آباد کړی یا د یو بل نه رستو چې پلار زینو زامن او نوسی کړ وسی پاتې شي داسې ورفع بعضکم فوق بعض درجات پورته کړی دی بعض تاسو د پاسه د بعض نور نه په درجو کې لیبلوکم دې د پاره چې امتحانو کې پتا سو باندې چاله علم ډیر ور کړی چاله لګ چاله رزق ډیر ور کی چاله لګ سو کوچت کې او سو کته کې په نزول کې نه درشتم نمبر دی پس د سورته سواد نه نازل دی او ترتیب د سوراتونو کې وم نمبر دی پس د سورۃ الانعام نه ربط او مناسبت د مخکې صورت سره په غنو وجوهات باندې ده یو دا په مخکې صورت کې داوه د توحید وا باغی باندې دلایل عقلیه ذکر کړل په دې صورت کې دعوت توحید باغی انبیا واقعات دي دلایل نقلیه به ذکر کړي یا مخ کی صورت کې د تحریمات د غیر الله بعضی صورتونه او نقشې و خو دی دلته بل نقشه او صورت د تحریمات د غیر الله خي یا مخکې صورت کې نفي د شرک اعتقادي اول وا نفي د شرک فعلی ثانیا وا دی کې داغه عکس دی اول رد دی د شرک فعلی ثانیا رد دی د شرک اعتقادي یا مخ کی صورت کې مسله د توحید ذکر شو تفصیلا پدې کې تشجیع علی التبلیغ دا چې وګوره انبیاء څنګه د پادری سره د الله دین خلکو ته رسولې دي یا مخکې صورت کې مسله و د توحید په دې کې د منکرینو د توحید حالات خي چې څوک د توحید منکرو داغي حالو ګورا دولس خلق بداسې اوخي قومونه اول شیطان هغه واقعا به ذکر کی بیا د نوح علی السلام قوم دریم سمودیان سلورم عادیان پنزم د لوط علی السلام قوم شپغم د شعیب علی السلام قوم وم د فرعون قوم اتم هغه قوم چې د بوتانو من جوری کولې یعکفون علی اسنامن او نهم هغه خلک چې د سخی عبادت کړو لسم هغه خلک چې د الله حکمونو کې تغییر کړو یو لسم د خالی پر چې ښکارونه کول او دولسم دویمه داوا ده اتباع د ما انزل الله او دریمه داوا ده چې عالم الغیب یو الله دی په دې به واقعات د انبیاو ذکر کړي په طریقې د لف نشر غیر مرتب اول به واقعا وما په اوله داوا باندې چې څه شه د تشجیع علت تبلیغ دی په دې په واقعا د موسی علی السلام ذکر کوي د ټولو نه اخر کې چې ګور هغه څنګه با درې سره تبلیغ کړو دویمه چې اتباع د ما انزل الله ده په دې په واقعا د آدم علی السلام او د شیطان ذکر کوي اول کې او درېمه داوا چې عالم الغیب یو الله دی په دې باندې واقعات د نورو انبیاو په دې مینځ مینځ کې خجی خلاصه د صورت دا صورت دو دوی سه ده اوله حصہ 350 تمایت پورې ده په دې کې رد کړي د شرک فعلی دویمه حصہ د تر اخره په دې کې رد ده د شرک اعتقادي دا ولنې حصہ دا درې بابونه ده اول باب لسم آیت پورې ده پدې کې اول تشجیع علی التبلیغ بیا دویمه داوا اتباع د ما انزل الله بیا تخویف اخروی دنیوی ویما او بیا ورپسې تخویف اخروی بیا ترغیب ال الانقیاد چې د الله حکم ته غاړه کیدای امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په تفصیلی واقعې د آدم علی السلام او د ابلیس او صورت ممتاز ده په ذکر د حال د اعراف والو صورت ممتاز ده په تفصیلی حالات د باز انبیا او واقعات د انبیا صورت ممتاز ده په واقعې د بلعام ابن باعوره صورت ممتاز ده په هغه مکالمه او خبرو د جنتیانو او د جهنميانو دارنګي صورت ممتاز ده په لفظ د یا بنی آدم چې سلور زل بدا په دې صورت کې راځي اول کې اوله داوا چې تشجیع علی تبلیغ ده الف لام میم صاد پلام کې اشاره ده وسط ته په دې کې واقعا د نوح علی السلام هم ذکر ده او په میم کې اشاره ده انتها ته په دې کې اشاره په دې کې چې د نو سده واقعا د نبی علی السلام هم ذکر ده نو د ټولو د آدم علی السلام نوح علی السلام او داغې نرستو پیغمبران او اخیری کې نبی علی السلام ځکه بګه دا الف لام میم رالل او سواد په کې سیوا شو نو سواد کې اشاره ده ال الخصومت جګړو د باطل پرستو ته د حق پرستو سره یا علما وی امام بهقی وی چې دی کې اشاره ده دیتا الف معنا الانا او لام معنا الله میم معنا اعلمو سواد معنا افسلو هغه کافر چې داغه د سره نیکی نشتا داغه د پاره تلی ته ضرورت نشتا ځکه چې تش ګناه دینو تلی بس شي نیکی شته نه چې هغه سره موازنه کینو ټول ګناه ګناه ده نو داغه وزن بنئ او کم چې مؤمنان دي نو داغه وزن شتا چې نیکی درنیږي که ګناه درنیږي چې د چا نیکی او ګناه ګډه وړي نو داغه به وزن د اعمالوي وزن د اعمالو حق ده باطل پرستو کې یو ډله د معتزله ورته وي معتزله هغه د وزن د اعمالو نه انکار کوي او هغه وی اعمال نشي تللې کېدی او چرته چې قران کې د وزن ټکی راشي نو دینه به مراد عدل وی انصافي او تل مل زکه نشتا چې دا اعمال چې دینو دا اعراض دي او اعراض چې دینو هغه نه تللې کېږي لکه اوس ماسپخین موږ بلک سات پس تاسو کوي نو دین ستلی تا تلاوت او ثواب به دیو شین دا بسنګ تلی دا پس جسم یې نشته ده شکل یې نشته ده نو څنګه تلی روزه دیونی ولنه دینه بس تلی نو معتزله وی چې وزن مزن نشتا خو دینه مراد څه ده عدل لکه څنګه چې تل کې کمې زیاتې نه کیږي نو تاسو سره هم کمې زیاتې نه کیږي اهل سنت والجماعت چې څومره مسلمانان دي هغه وی نه نه بای قران کې چراغلی دي زمون په ایمان دي او د اعمال او وزن بالکل شته خسته خبره دا ده کنه چې ته په ایمان راوړ او نور کیفیت چا ته پرېدا الله ته پرېدا والله چې هغه پتا نه خپي څنګه تلی هغه هغه چل ورسي دین اړو خسته نشته دی خدا جوابونه صرف په دې کو چې دا معتزله خلک کوي کنه او دی وی چې دا اعراض دی او اعراض نخکاری نو دا غي د پاره بیا د سی وي علما غن جوابونه کړی دي یو دا دی چې ذکر د اعمال دی او مراد ته نه چې کم دینو صحف الاعمال دی دا خوشته کنه منی با چې دار انسان سره دو ملائک دی یو په خیوګ یو په ګسا یو نیکلی کې یو ګنالی کې نو دا چې کم کاغذ کې لیکل کېږي کاغذ خو وزن لري کنه دا کاغذونه په پتل کې واچي یو خو به د نیکی کاغذونه بل خو د ګناه کاغذونه او دا تل به د سنې دی باندې امزان کوی ک مولانا سه چې لکه کیلو کانه واچو من واچو د چا به کیلو عملی د چا به منی د چا به تنی دا د سینه تل لیکيږي دا به یو چابړی کی ګنا واچي بل بل کا چابړی کی بسې نیکی بیا به پورته کې چې کم یو درنیږي به دا ستا جرمونه دي الله به وي چې او دومره درج اشتري خان چې علامت دل بصر چې د دا سګوري سمره چې نظر لګي دا کا پاڼه بوګدي او به ټوله د د ګناونو نه ډکه نو دته به وي چې دا د تلو یارا دی به می تلای غر کې مغر دی کې مال ستلای الله به پرشتو ته وي نه کیو ګوري کس شي وي یا الله یوزل لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی وي قراوړی دا بوې می تلې دا یو چیک دی دون غونه او دا بل چې دنه په منونو باندې پانی دی دې سره دا چرته وزن کیږي الله بوې ظلم د سره نکو دا ګناونه رجستر به یو تلې کې شي دانه کې به بل کې شي د کلمې هغه چاپړې به پدې شي نو اعمال نه مراد صحیفه شو دا خو ښکارا خبره چې ښکاری دویم ذکر د اعمالو د مراد نه اصحاب الاعمال دي چې دا عملونو والا بتل لیکيږي لکه چې چا عمل کړي خلک وې دا پلانې ډېر خساړې ډېر درون سړې دي نو دا غي دا مطلب نه دی چې ګنې دو درې منه دي دا غي مطلب دا دی چې د دا خوینه او عادتونه خدي درانه دي ا دا پلانې و ډیر سپک سړی دی نو دا مطلب نه چې کتل کې د کینو نو بس بر شوی دی هغه قسم لکه د سنډا غټي کنه خو چې خوې سپکی نو خلک وې دا څه دی سپک سړی دی نو سړی درنیږي په خو خوې او سپکیږي په سپک خوې باندې نو د نیکو اعمالو والا سړی بدرون شي د ناکاره اعمالو والا سړی بس شي سپک شي او دلیل په دی باندې هغه حدیث دی د ابن مسعود رضی الله عنه بارکه چې د الله نبی ویلو ونه ته خطلو مسواک را کټ کو انو هوا رااله ادا لنګي ول داسې لګ تاو کو نو دا نری نری پندې وې د ابن مسعود رضی الله عنه بدن نه وړو کېو بدن کمزور او نریو صحابه لاندې ولاړ تماشا کوي خان دي نبی علیہ السلام ته ویلی وې د خپل ته وګوره سمره نری نری خپېری چې د په دې ځان څنګه ټینګ کړي دی نبی علیہ السلام ته ویل تاسو د د دې نروخ پته ګورئ د ابن مسعود دا یو خپا د قیامت پر ځبانه په میزان کې به د احد د غر نم ډیر درنه د د عمل نمونه وا کو نه فن مل علم وړو کې غون انسان خو د علم نه ډکو خا نو دا ډیر وزنی انسان دی ډیر نیک انسان دی او دا مفسر د قران نو دا اصحاب الاعمال به تلل کیږي درېمه توجی محدثین دا سکی چې او دا مختار د امام بخاری دا چې اعمال لبا الله پاک شکل ورکی او هغه اعمال به تلل کیږي هر یو عمل بزان لزان له تلل کیږي او دلته اعراض دي التب ول الله شکل ورکی نیک عمل لبا خسته شکل ورکی بد عمل لبا ناکاره شکل ورکی او هغه به بیا په تل کې چول کیږي صحیح شو او یا دا د اخرت امور دي دنیا کې ډومنګ لپاره قیاسونه نه په کار بس الله په خپي اسباب د جنم پیدا کړی دي قلیلا ما تشکرون ډیر لږ دی هغه چې تاسو شکر وباسئ شکر یې استون کې تاسو کې ډیر کم دي تر دې ځې پورې اول باب او پسې به دویم باب بیا راځي سبانی درس کې بوایو واخرو دعوانا الحمدلله